زجر دی وقال الذين او وی هغه خلکو وقال الذين او وی هغه خلکو لا يرجون رجا يرجو يومانا دی امید کول لا يرجون شاغوی امید نکوي لقاءنا د ملاویدو زمونږه الکه الله سره به کله ملاویدلی قیامت کې کنه مطلب دا دی د قیامت امید نی چې قیامت را روان دی او مونږ به د الله سره ملاویږو وقال الذين او هغه خلکو لا يرجونا شاغوی امید نکوي لقاءنا د ملاویدو زمونږه دا بیزای تپوسونه دا بیزای اعتراضونه د چا کار دی هغه چا کار دی چې د هغه عقیده د قیامت نی کم سړی چې د قیامت عقیده وي کنه هغه دې ته نوز ګاریږي چې بیزای تپوسونه او هغه خپل تیاری کوي قیامت له ها لا يرجونا چاغوی امید نکوي لقاءنا د ملاوي دو زمونږه نو دې کافر ووي سی ووي الله مونږ ته انسان پیغمبر ولې راولېږه الله چې مونږ ته رالیږه ملایکې بیا رالیږلې وي لولا انزل علینا ولې نازل نکړې شو په مونږه لولا انزل علینا ولې نازل نکړې شو په مونږه الملائکه ملایکې پکارو چې الله تعالی چې پیغمبران را لېږلی چې ملایکې را لېږلی وي او نرا ربنا یا ولی نوینو منګ خپل رب او نرا ربنا یا ولی نوینو منګ خپل رب د دې دوه مطلب دي الله پیغمبر ولی را لېږي خو الله دې راته خبره کوي کنه چې وپلانیا د سې کوا د سې مکوا یا د دې دا مطلب دی چې مونږ رب ولې نه وینو په کارو چې رب مونږ ته وایي چې دا زما پیغمبر دی درلیږلی مې دی او د ده خبره منئ او نرا ربنا یا ولې نه وینو مونږ خپل رب لقد استکبرو یقینا دوی تکبر کړی دی لقد استكبروا یقینا دې خلکو لوی کړی ده فی انفسهم په خپل زړونو کې د دوی په زونو کې لوی او تکبر دی خدای په خیر کې په دنیا کې رب لوی نه لوی هستو نه دی لیدل نو تاسو به څنګه وینئ په دنیا کې حضرت موسی علی السلام د الله نه سوال نه کړي څومره لوی جلیل القدر پیغمبرو چې رب خپل ځان را تخکاره کا وی ما نشي لیدي زور د کې دونه نشته او لږ زه خپل تجلی کوم دی غره ته که دا غر ټینګ شو نو بیا ټینګ دغه دی هغه چې الله تجلی وکړه هغه چوره چوره شو هغه غر خدا په دې دنیا کې ښه په شپه د معراج دا یو مسله ده چې رسول الله الله لیدلی دی او که نه دی لیدلی ځنې صحابه وی نه دی لیدلی جبریل لیدلی دی ځنې وی چې نه الله لیدلی دی نو هغه چې لیدلی دی نو هغه په دې عالم کې نه دی خو په عالم بالا کې لیدو کنه خو بل عالم دی ها نو لقد استكبروا یقینا دوی تکبر کړی دی فی انفسهم په خپل زړونو کې واتو او هغوی سرکشي کړې ده عتوا کبیره په سرکشۍ غټې سره واتو او هغوی سرکشي کړې ده عتوا کبیره په سرکشۍ غټې سره خدای هم په خیر کوي ملایکی به ویني خیر دې پروا مه کوي دا ارمان به هم پوره شي یوم یرون الملائکه په هغه ورځ کې چې دوی وویني ملایکې په ورځ د قیامت دا ملایکې راشي او دا د عذاب د اسباب وسره د عذاب او دوی له عذابونه ورکوي لکه دا جیل کې کله نه کله نی هغه خاص خلک راشي او هغه د ریماند هغه سامانونه وسره نو دلته دا قیدی غریب چغې شروع کی نو دقه څه چې دا ملایکې راشي او د عذاب د اسباب وسره نو دغه وخت کې بدوی بیا چغې وي یوم یرون الملائکه فغرس چې دوی اوویني ملایکې لا بشرا یومئذ نه به خوش خبری په دغه ورځ للمجرمین د پاره د مجرمانو د مجرمانو د پاره به او د کافرو د پاره به بیا په دغه ورځ څه خوشحالي ني ويقولون وغيبوي حجرا مهجورا دا به وی ويقولون او هغوی به وی څوک به وی دا کافران او مجرمان به وی که ملایکې به وی دواړه صحیح دي ويقولون او دا مجرمان به وی حجرا محجورا پنای پنای په دنیا کې چې کله سړی د گرفتاری د, د, د سختې وخت په سړی راشي کنه چې څوک ولا سختی ور کوي ځنې خلک وایي ویقولون دا ملایکې به ورته ووایي دا ملایکې دی به وایي دا شی لږ راکې دا شی لږ راکې لږې اوبه راکې لږ خوراک راکې لږ هم د دې دوزخ نه وباسې نو دا ملایکې به ورته وایي حرامون حرامون د حجر معنا دی منع حجر محجورا حرام حرام نه نه نه دا ارسه د باندې بند دی اوبه د باندې بند دی خوراک د باندې بند وتل د باندې بند د کافرانو په دنیا کې بعضې ښه کارونه کړي ښه صله رحمې کړي پلار سره یې ښه کړي خلکو باندې ډوډیګانې خوړلي نور امدادونه یې کړي وقدمنا او موږ به قصد کو الی ما عملو هغه کارونو ته چې دی کافرانو کړي وقدمنا او موږ به قصد کو الی ما عملو هغه ته چې کم دوی کړي من عمل د یو عمل نه چرته نیک عمل کړي په دنیا کې نو موږ به دغه عمل ته قصد کو ول به چور ختم کو فجعلناه نو موږ به وګرځو هغه هبا ام منصورا ګرد خور ور لکه ګرد چې خور ور شي په لاس نه راځي دقه سی وي کافران چې په دنیا کې څومره ښه اعمال کوي ټیک د چې دنیا کې به الله بدل ورکي خیر برکت په الله دنیا کې ورکی خو د مرګ نه پس بیا دوی ته دغه خیر نه ملاویږي ځکه خیر والی ملاویږي چې ایمان وسره وي خو سره شه د مسلمانانو سره به الله څه کوي اصحاب الجنت خاوندان د جنت یوم اذن په دغه ورځ کې خیرون دا به ډېر بهتري اصحاب الجنت خاوندان د جنت چې هغه مؤمنان دي د یوم اذن په دغه ورځ د قیامت خیرون دا به ډیر بهتري پسشي کې به بهتري مستقر په ځای د اوسېدو کې دا محلونه او دا مکانونه او دا زینه به وي و احسن او ډیر خکلی وي مقیلا پس کې په قیلوله کې په د غرمې په آرام کې و احسن او ډیر خکلی وي مقیلا په دغه کې د غرمې په آرام کې دا د غرمې آرامې ځکه وې چې په میدان حشر کې چې الله حساب د ټول مخلوق سره کوي نو نو تاسو ویلو د نیمه ورځې په اندازه وي میدان حشر چې کله ارس پوره شي حساب کتاب وشي نو داسې به لکه غرمه نو دا مسلمانان به خستړي می او پریشان به می غمونو بم والی نو دی با الله بوزی نو غرمه به بیا چرته ای په جنت کې وي نو احسن او ډیر خکلی به ای مقیلا په دغه کې په په آرام د غرمه کې کله چې میدان حشر ولګي د اسمان به کولاو شي داسې داسې کولاو د دینه به یو تک سپین رویز راخکته شي په دې ورځ کې به الله د خپل شان مناسب په دې ورځ کې وي او د دې نه به چاپېره ملایکې وي او د خپل شان مناسب الله به راشي میدان حشر ته چې میدان حشر ته راشي د دې ټولو اسمانونو ملایکې دا به راکوشي د میدان حشر نه به ګیره وکړي لمن الملک اليوم د چا دی حکومت نن ورځ الملک حکومت چې دی یوم اذن الحق په دغه ورځ حکم حکومت هغه د دوه ورځو نه الحق چې هغه کوم صحیح حکومت دی دا به د اچانی کوي نو للرحمن هغه به د دقه مهربان الله د بل چا بني یروره دا مسلمانان ټیک د چې طبیعتي طور به یریږي ګبراو به یي خو د ده سره به هره معامله چې کیږي نو هغه به د عزت او د اکرامي خو دا بل پلو وکان یوما او وی به دا یو ورځ علی الکافرین په کافرانو باندې عسیره سخته عسیره سخته بیا مسله ده و یوم را یاد کې یو ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده یعد الظالم چې چکونه به لګوي ظالمان یعد الظالم چې چکونه به لګوي ظالم مراد د ظالم نه څه دی کافر علا یدیه په خپلو لاسونو د افسوس د وجې او د خپېمانتیا د وجې د لاسونو باندې به چکونه لګیې داسې یا الله نو ما ایمان ولې نه راوړه نو یا الله ما نیک اعمال ولې نه کول یا الله ما د کفر او د شرک نه ولې توبه نیسته او یا الله ما د پلانی سړی دوستانه ولې کوله چې هغه زه ظالم چې دین زه د دین نه واړولم خ یقول وی بدی یا لیتنی کاش چې زه لم اتخذ ما الرس یا لیتنی اتخذتو کاش ما اتخذتو ما نیولې وي مع الرسول سره د رسول سبیلا لارا یاره به د ابو جهل سره روانم د بل کافر سره روانم نو رب زه دونه بدبخت اوم چې ما د رسول الله سره لارو نه نیوه په کار خدا وه چې زه دغه سره تللی وی دغه په لاره تللی وی یا لیتن اتخذتو کاش چې ما نیولې وي په دنیا کې مع الرسول سره د رسول سبیل لار او پاغه لار تلې وي چې په کومه لار رسول الله ته یا ویلتا ای زما هلاکته لیتنی کاش چې ما لم اتخذ فلانا نوی نیولې پلانې سړی د خپل ځان د پاره خلیلا دوست زه خو پلانی دوست دقه سه تبا کړم کاش چې ما پلانی ځان لپاره دوست نه وینیولې مراد د دین هغه دوست دی چې ته د دین نه منې کړي او په دغه دی په غلطو لارو روان کړي دا خبره عامه ده ښه ما تم ده او تا تم ده او بل تم ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی تاسو مشکات کې ویلو المرء علی دین خلیله هر سړی په په دین او په لار د دوست وي زه چې تا سره دوستانه کوم ته چې ما سره دوستانه کې نو زما او ستا منځ کې به یو مشترک شی وي که نه د هغې د وجې نه به دوستانه وي د دې وجې نه وایي هر سړي له پکارو چې ودې ګوري زما دنیا کې د چا سره دوستانه ده د دې علماو سره مې ده د بزرګانو پیرانو سره مې ده که د فاسقانو د فاجرانو سره مې ده که چېرې د فاسقانو سره یې نو معلومیږي ته فاسق یې ځکه هغه سره دوستانه ده او که د نیکانو سره د محبت نو معلومیږي تا کې خپله دینداري ده ځکه دا دغه دی ریا زما د خبره څه ده عامه ده واقع خاص شوی وه واقع داسې شوی وه ازمانه دغه مرک شوی دی مزاری نه دی اوم جلد دی دا یو سو راځي او شو مکه ته نشته دی تاسو رک شو خدای او زه ټول چې ګورم مزاری ګورم نو واقع داسې شوی و چې د مکې مکرمې یو سردارو عقبه ابن ابي معيط عقبه ابن ابي معيط دا د مکې لوی سردار و تجارت پیشه و. دی به چې تجارت له لاړ او واپس به راغی نو بیا به د مشرانو دا د قوم چې کوم عزتمن خلک دي دوی له به یې ډوډۍ کوله نو دی یو ځل لاړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم داسې سلام کلام و اسې ستړي مې شي ارسه بیا وسره کول یو ځل دې د سفر نه راغی د مکې د سردارانو له دعوت ورکو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم دعوت ورکو چې رسول الله دعوت راغی ډوړې وته کې خو دې شو وی دعوت تر لراک هغه می اومن خو ډوډۍ دې نه خورم وی ولی وی او به خورم خو به شرط یو شرط وی حضرت کم شرط چې دا وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبد رسول کلمه وینو بس هغه د مجبورۍ د وجې نه کلمه وویله چې کلمه وویله رسول الله ډوړی وخوړله دلته د یو دوستو ابی ابن خلف نه دی ابی ابن خلف دا دوه رونه غټ بدعمله وو ابی ابن خلف راغی دا د دوستو وی دا دی ولې داسې کار وکړو وی وجهی من وجهک حرام زما مخ ستا د مخ نه حرام درته به هم نه ګورم هغه ته وی روره عزتمن هستی وه لوی هستی وراله ډوډۍ نه خوړله دا زما شرم و چې دغه په شان هستی زما په ځای کې ډوډۍ ونه خوري نو د مجبورۍ نه مې دا کلمه وویله او نه نه نه نه په دې چالاکۍ ته نه خلاصېږي مړه خو مختصر ده چې ورته وایي زه ته لاړ شه او د پیغمبر علیه السلام بې ادبي وکړه څه خاص بې ادبي به سړی نشي ویلی هغه بدبخته راغی هغه ګستاخي یې وکړه چې وی کړه الله تعالی دا دغه را دغه کو چې پر ورځ د قیامت با عقبا او د د ملګری د قصې لاسونه مروړي چې کا چې ما ابی ابن خلب د ځان لپاره دوست نیولې نه وی چې هغه زنن د ایمان نه دغه کړم الله تعالی دا دواړه په شرمونو شرمول تاسو ویلو عقبه ابن ابي معيط په غزوه بدر کې گرفتار شو نظر ابن حارث او دا چې دا دغه شو نو بیا روان کړل په لاره بیا د دنه سر وو او ابی ابن خلف اشر ته والی شوی دی یاد دی ته کنه تکړه شي په هوت کې هغه څه وایې کنه په هوت کې دا سره روانو دا بدمعاش پر رسول الله گزار کو صحابه ته وی پرېګې د شراش چرانیز دې شو دلته پیغمبر اسلام سره نيزه واشه وی او دقه ځای باندې ولګید چې په ولګید او چغې والي والي اخر کې ورمړ شو په قیامت کې چې دیندار دوست ځان لنیولی او داغه د وجه نه تاسو دینداری کړی وي نو خوشاله به کوي چې الحمدلله چې پلانې مې ځان له دوست کړی وو او چې کم غلط دوست دی وینو بیا برمانونه کوي چې کاش ما دا سړی د ځان لپاره دوست کړی نه وي سبوي یا لیتنی کاش چې زه لم اتخذ فلانا نوی نیولی ما د ځان د پاره پلانی خلیلا دوست الکه ولی لقد ادولنی یقینا غزه گمراه کړم عن ذکر د الله د ذکر نه دلته د ذکر نه مراد قران مجید دی بعد از جاءنی پس داغه نه چې هغه ذکر راغې ماته دین ماته راغې بیا زه د دین نه واړولم دې بد عمله خو کلمه ویلې وکنه خو بیا دغه شو وکانش الک شیطان سړی روان کی روان کی روان کی خو چې د تبعې سیته ورولې نو بس یوازې پریدي دته واپس وکانه شیطانو دې شیطان للانسان د پاره د انسان خزولا پر خودون کې خزولا غي ته وی چې د امداد په وخت کې وسره امداد پری دي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو ګیله کړی ده د دې خپل امت نه د بعضې امت نه د ټولو نه نه د دې کافرو نه دا ګیله دنیا کې کړې ده او که آخرت کې کړې ده څوک وایي دا ګیله په دنیا کې کړې ده نو بیا دا قال نه دی دا ماضي ده او په خپله معنا شوخه وقال الرسول او اوی دا الله رسول دا دنیا کې سوی یا رب ای زما رب ان قومی یقینا زما دا قوم چې دی اتخذوا هذا القرآن دوی نیولې دی دا قرآن مهجورا د یو معنی دی پرې خودلې شوی ارس ته وخت شته خو قرآن ته نشته او دی پریخی دی محجورا پریخودل شوی لیکن استاز به وی خکل معنا دا ده چې حجرا تاسو بخاری کې ویلو خنداګانو ته وی یا زما ربا نیولی او زما د قوم نیولی او دا قرآن محجورا پټوکو دې پورې به یې ټوقې او خنداګانې کولې نو که دا خبره د دنیا شي او د دې رستو نم دا معلومیږي چې دا په دنیا کې رسول پاک دا شکایت کړی دی نو بیا قال په خپل معنا دی ځنې خلک وایي نه دا به په آخرت کې داسې وایي په ورځ د قیامت نو بیا دا قال په معنا د یقول سره دی ښه وقال الرسول او به وی دا الله رسول چې ای زما ربا زما د قوم نیولې او دا قرآن محجوره پرې ښودل شوی د دې رسونم دا معلومیږي چې دا د دنیا خبره ده الله پیغمبر ته تسلی ورکوي خیر دی خفه کیږه کنه دا ځنې خلک د قران مجید خلاف کوي د دین خلاف کوي خفه کیږه ما دا د هر پیغمبر سره د څه شوي دي وکذالک هم دقسې جعلنا لكل نبي منګه ګرځولې دي د پاره د هر پیغمبر عدو ون دشمنان من المجرمین د مجرمانو نه وکفا بربک پورا د ربستا هادیان هدایت کون کې ونصیر او مددگار بیا اعتراض دی په قران مجید هم اعتراض دی او په رسول الله باندې هم اعتراض دی وې دا قران مجید دا لګ لګ ولې نازل شو تقریبا شل یا دریش کال کې قران نازل شوی دی د تورات په شان به یو ځای نازل شوی وي کنه یا د انجیل په شان به یو ځای نازل شوی وي وقال الذين كفروا او وی هغه خلکو چې کم کافرانو سیوی لولا نزل ولی نازل نکړی شو علیه القرآن په دې پیغمبر باندې قرآن جملتا واحدتا ټول په یو ځای جملتا واحدتا ټول په یو ځای ولی نازل نشو لکه دا نور کتابونه وی کذالک الله هم دقه سي راولېږ لګ لګ دا لګ لګي ولی راولېږ لنثبت به چې مونږه مضبوط کو په دې سره فؤادک زړسته مونږ دا قاریان ندي شاګردانو ته لګ لګ وی یو دوا یا ته ته نن وی دوا یا ته ته بیګاله وی بیا وته وی نو یاد شي اوس کده الحمدونه والناس پورې په یو ځای وته وی نو یادېږي نه لږ د ته راولېږم هغه د زړه کې راشي یاد دي شي بیا د هغې خلکو ته بیان وکړي هم پې پوه شي بیا د ته نور راولېږم په هغې باندې د یاد دي شي بیا خلکو ته بیان وکړي عمل پې وکړي الله پیغمبر ته وی پروا مکوا چې سونه د باندې دوی سخ نه سخ اعتراضونه کوي دقو نه بزه در تخکل نه خکل جواب خیمه ولا یأتونو دا خلق برات للونکی بمثل په یو مثال وی دلته مراد د مثال نه دی ناشنا سوال بمثل په یو سوال ناشنا په یو اعتراض ناشنا الا جئناک بغیر من برات لوکو تا تا بالحق په حق جواب واحسن تفسیر او په ډیر خکل تفسیر بیا د تخویف الذين يحشرون اغه خلق چاغوی برا جمع کړي شي میدان حشر ته علا وجوههم پخپل مخونو اغه خلق چې هغوی به را جمع کړی شي په خپلو مخونو الی جهنم جهنم ته چې میدان حشر وشي نو دا کافران به جهنم ته په مخونو ځي نو یا په مخونو دا مطلب چې د خپو په ځای به په مخونو وي خپې به اوچتي او مخ به رواني تاسو ویلو بخاری کې چې تاسو که چې حضرت په مخ په خلک څنګه ځي نو وته څه وایي وایي هغه رب چې نن یې خلک په خپو روان کړي دي هغه د دې طاقت لري چې په مخې روان کړي یا په مخونو دا مطلب دی چې د خپو نه به یې نیولي او راکاږي بیا او دا مخ به په ځمکه پورې راښکلي کېږي نو دا اولئک دغه خلک چې دي شر هغه ډېر بد دي مکانن په ځای کې تاسو چې عرب چې کله د یو شي ډیر بدوالی بیانوي نو داسې نه وایي دا شی خراب دی وایي نه دغه شی چې چرته دی دغه ځای خراب دی یعنې دونه ګنده دی چې دا ځای ورسره دغه شو ګنده شو نو دا خلک چې دي شرون دا ډیر بد دي مکانن په ځای کې و ادولو سبیلا او ګمراه دي و ادولو او ډیر ګمراه دي سبیلا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 حدیث رب ته زمونږ نصب العین وګرځي د دې خیر د دې برکت رب مونږ له دنیا کې مراکي زمونږ کورانو بچو ته مراکي په قبر کې رب د دې خیر راکي پر ورځ د قیامت امر رب د دې عظیم خیر نه ته مونږ محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو دنیا کې مل الله اجر ورکړي آخرت کې مل الله اجر ورکړي دا کې نسل الله زمونږ د پاره سعادت کامیابی د ذریعه د دنیا او د آخرت وګرځي الله سره زمونږ نه په خپل بچو خوشاله کی الله په حلال کاروبار کې وته خیر ورکی برکت ورکی د زړه سکون اطمینان الله سره زمونږ نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثونه الله زمونږ او تاسو ټول حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي زمون خاص دوستان دي دا غوي بیماران دي کورونو کې او غوي له دعاګانو کې چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي وصلی الله تعالی